تغییر المنزل دا باب دا په بیان دی تدبیر دی منزل کې یعنی یو وړو کې غوندې اجتماع منزلی اجتماع دی یو کور معاشرت دی ایغه اصول دی ایغه طریقې په دې باب کې بیانول شي چی دیتا تدبیر المنزل وائی دا دی حکمت عملی درې اقسام وکنا یو تهذیب الاخلاق او دوم تدبیر المنزل دا پدی باب کی دا خبر اصل کی بیانولی کیگی چی د یوه کور خلک، پلار، زمن، ښځه، میړه او مقصد دا دی چی وروڼه باهمی، ترونه، تربرونه، غټ کور یی نو دا به څنګه باهمی ژوند سره تیری او د دی څه اصول او د دی څه ضوابط چی د دوئ دا باهمی ژوند تیرول هغه خوشګوار وی او رفاهیت سره وی او سهولت سره وی. او مینه محبت او اتحاد او اتفاق سره وی نو د دغو شیونو اصول آب په دی خبرو کی بیانول کیږی باب تدبیر المنزل دا باب دا په بیان دی تدبیر دی چا کی منزل کی یعنی دی خانگی دی کوروالی او دی کور اغا انتظامات متعلق چه هغه حد ثانی من الارتفاق کی بین اهل المنزل چه کوم هغه ربط واقع شوی دا نو دی اغ ربط حفاظت طریقی با پدی کی بیانی گی یعنی شہری تمدن کی چه کوم چی معاشرتی ژون اغه وړکی اجتماع دی اغه په مابینس کی اغه ربط حفاظت دی اغه کیفیات آب پدی کی بیانیگی نو دا علی الحد الثانی متعلق پا الوا کے پوری دا وهو الحکمت الباحثہ عن کیفیت حفظ الربط الواقع بین اهل المنزل على الحد الثاني من الارتفاق وفيه اربع جمل جمل دا دی جملت جمع دا او دا په معنی دی چا سره دا بیل جمله سره دا لکه جمله په معنی دی بیل جمله سره چې کله واخلی یعنی تاسو موږ یو بیل جمله یعنی حاصل دی خبره دا دا نو دالته اربع اربع جمل مقصد دا دا چې په دې باب یعنی حاصل الباب د دې باب حاصل سلور امور دي ما حصل د دې باب سری سلور امور دي هغه دا سلور امور دی الزواج والولاده والملکه والصحبه یو ازدواجی جند یعنی زوج او زوجی سره متعلق خبری بل ولادت سره متعلق خبری دی اولاد او دی پلار پما بینس کی بل تملیک سره متعلق خبرې یا تملیک په معنی دی یعنی عام مروج نن سبا چې کوم نوکر او دی افسر په مابینس کې کوم تعلق څنګه پکار دا افسر به نوکر ته په کوم نظر ګوري او نوکر به په کوم انداز باندې د خپل هغه مالک دی افسر چکی اطاعت کوي ایا هغه تملیک د غلامی د غلام او د آقا په مابینس کی د ژوند تیرولو اصول او دارنګ صحبت رفاقت هم نشین دی وی مجلس هم مجلس وغیرہ سرا صحبت رفاقت دی دی خبر و بیان با پدی باب کی کیگی اوس سلور مسئلے شوی مسئله دی زواج شوا مسئله دی ولادت شوا مسئله دی ملکیت شوا او مسئله دی صحبت شوا والاصل ندیر درمی اولنی مسئلہ مسئلۃ الزواج دی دی بیان کئی المسئلۃ الاولی مسئلۃ الزواج اولنی مسئلہ دا مسئلہ دی چا دا زواج دا اوس چې دای کوم بیانې په دې کې تاسو داسې ویلې سو اسباب ضرورت النکاح والزواج اوس شاه صاحب اسباب دی ضرورت تی نکاح او اسباب دی زواج بیانول غواړي چې د تزویج تا او نکاح کولو تا او د خزی کولو تا ولی ضرورت تا نو شاہ صاحب دا خبر په دې طریقې سره بیان کړی دا چې ګورا په انسان کې خدای پاک قوت شهوانی هغه ایښی ده په سړی کې هم قوت شهوانی ایښی ده او په ښځې کې هم قوت شهوانی ایښی ده نو اوس د دې جما حاجت د سړی او د ښځې په مابینس کې یو ارتباط او یو استصحاب او یو ملګرتیا دا پیدا کړه بیا پکار دا چې دا استصحاب او دا ملګرتیا دا دی دائمی طریقے سره وی اس عارضی دی نی دی دی پارا چی توالد و تناسل او نسب وغیرہ او دی دنیا نظام دا چی بیا برقرار وی او محفوظ وساتشی بیا دین اولاد پیدا شی نو بیا په اولاد باندې شفقت وی دی پلار هم شفقت وی دی خزه هم چوی شفقت وی خو ډیر کارونه داسی چې خزه کولای شي سړی اغه نشي کولای اولاد ته پی ورکول الوخ صفا کول میتیازو نه بولو نه کپړی ورته وینځل او دغلی کول او شپی او ورځی دی سره یو ځای سملاست دل وغیره نو دا کارونه خزی دی پارا طبعا آسان وی زکه وړي ماشومانی لا وړکوالی نه دو په هغه ګړیا په دغه باندې لوبي کوي کمی سه ورغستای او به داسې غیږ کې کړي او سزان ته نږدې کړي چې دا وسغه کوي نور دای بیا دی مشکل کارو غریبا نی حیائی پکی لزوم بیل بیتی وی بس پکور کی چوی ناس دی البته په وړو وړو کشیدکاری وغیرہ دا سړیګان نه کوي او خزه پدی کی چوی مهارت لري او دا دو تخوند ور کوي او مزور کوي او دی کی دو ټول سعی چکی هغه پکی لګی نو یقینا چې سړی خزه ته په دغه شینو کې چدا محتاج ده لیکن بل طرف تا پنان و نفقی گٹلو کی سبا سوک ورباندې حمله وغیرہ کوي دی هغه په دفعیه کی دارنګ نور داسې کارونو کی بیا خزا هغه اخف عقلا دا او سړی اسد رعیان وی نو دی وجوهات او اشد زبن عن الزمار وی دی واجب الحفظ شی حفاظت کول ورته چوی ایغی کی دی کوشش کئی نو بیا په دغه امورو کی خزه سړی ته چدا محتاج ده نو دور پته ولګی دلا چې دی انسانانو دی بنی نوع دی انسان دا باهمی یو جای معاشرتی جن تیرول دا دی زواج و تزویج بغیرہ دا با نامکمل وی او سړی په ډیرو امورو کې خزو ته محتاج او خزی په ډیرو امورو کې سړی ته چه محتاج لہذا دا خبره دا دی دی خبره تقاضی کئی دا کسی چی یعنی چی دیوی زواج دیوی او دی دوک مابینس کی دی ازدواجی یو تعلق وی چی دا باہمی جن دو دی پارا چسی دا آسان شی اسی تاسو پدی مسئلے مانی پوشو دا کسا در تکی اصل پدی کی دادا چی حاجت تی جماع واجب که ارتباط او استصحاب یعنی رفاقت په مابین دی سړی او ښځی کی ثم الشفقت علی المولود اوجبت تعاونا منهما بیا شفقت په اولاد باندې دی واجب که تعاون دواړو په آپس کې چې خپل آپس کې به یو بل تعاون کوي فی حسانته په تربیت اولاد کې وکانت المرأة اهداهما للحضانة او ښځه چې کوم دي دا بیا مقصد دا ده چې ډېره لایقه ده هغه حضانت سره بالطبع دې کې بالطبع حضانت طرف ته میلان چې دا آ پروت ده ښه جي و اخفهما عقلا او اخف دا دی دواړو کې عقل لحاظ سره ښځه خفیفه ده و اکثرهما انحجاما من المشاق او دا خزا دا اکثر دی دوارو وی دی پا اعتبار دی انحجام سرا او زان بچ کولو سرا دی مشقت کارونو نا خزا مشقت کارونو نا زان غریب ساتی و اتمهما حیاء او خذا اتم دی دواړو وی په اعتبار دی حیا سره ولزوما للبیت او په اعتبار دی لزوم للبیت سره او چې کومه خزی دانی نو هغه خود سړو یو کار سم خپل کړی وی هغه لزوم للبیت نه پکې کله کور پافتی کی ونوینی نه بازاریانی پافتی کی کله کور نو ویني چیرې تلویال تا هغه و اوفرهما انقیادا او خزا دا اوفر دی دوارو پہ اعتبار دی انقیاد سره پہ خزی کی دی اطاعت او دی انقیاد ماده چوی آزیات وی وکان الرجل نو پدغ اعتبار سره سړی خزی ته محتاج د پدغ شینو کې وکان الرجل اصدهما عقلا او سړی اسوب دی دواړو وی په اعتبار د عقل سره سړی عقل بیا زیات وی واشدهما زبا او اشد دی دواړو په اعتبار د دفاع سره عن الزمار دی اخشنه چې هغه یعنی هغه دفاع کول چې وی ضروری وی فکان معاش هذه لا تتم الا بذاك وذاك يحتاج الى هذه یعنی هر یو بل ته محتاج یو جن بغیر دی بل نه پورا نه دا او دی هغه یعنی دی سړی جن خزه بغیر نه دا پورا دی خزه جن سړی بغیر پورا نه دا دی دوار جن بکمال تا کلا رسی چې دوارو کې باهمی چوی تعلق وی ازدواج وی اوس نکاح داس گپ خبره نه ده چې بس چیرته دی چا مقصد دا ده چې شاینه ولی دل بازار کې او لاس ته پکې خود چې دای ما چسلا شاینه اسلا نه نه داس خبره نه ده دی پارا چه مقصد دا دا چه لوازمات وی سکسی وی امور ضروریه وی پا نکاح کی نو اوس هغه درته بیانوي چې نکاح په څه طریقې سره معاشره کې پکار ده الامور الضروریه فی النکاح امور ضروریه په نکاح کې تنظیم العلاقه الجنسیه دی جنسی علاقه نظم و ضبط سرا پیرل او په نظم و ضبط سرا دی, دی وجود تراوستول دا بسنګوي نو اوس ګورا دا سړی چی وی دا مزاحمت کئی دی خزونا دا پخپل خزو باندې غیرت کئی نو اوس کم خلق پخزو غیرت نہ کئی دا بی غیرت دی طبیعت دیوس ویلے کیگی نور عام انسانی مزاج په دې باندې دا چې هغه په خپلې ښځې او مادې باندې څه کوي غیرت کوي بلکې حیواني مزاج په دې باندې د سوا د خنزیر نه نور حیواني مزاج هم دا ده چې هغه په مادې باندې غیرت کوي سپیو ته وګوره بل ته وګوره چې یو په دې کیسې لګیایي اگر که دوول کې خو تعین نه او بل په ورشي د وس په بري که نه څنګه خولې پکې ورچوي او چرګانو ته وګوره یو چرګ چې مقصد دا ده چې راغلی دی بل چا او چیرته مقصد دا ده چې یوې د شینۍ سره دا کار کوي او هغه بل چرګ په خبر شي په منډه ورځي له منځ کې ورنه چکې کوس کړي او پر پړی پوه یې سم یا کی هغه کې دا غیرت وي البته یو په خنزیر کې دا شای نستا خنازیر چې دي دا په ماده باندې غیرت نه کېدا دا سي پلین و تولاړي پلین او مقصد دا چې یو ماده یا ټول داسې مقصد دا چې پتیریږي خاص لکه د نن سبا چې په دې ښارونو له هغه کې کوم چکلې لا کوم هغه یې که نارامیتوب بلکل دا د هغه خنزیرانو چې دا کار دا خدای پاک دی تاسو موږ نه محفوظ کی نو دا ځکه انګریز کوشش دا کوي چې دا خنزیر اجزا چې څنګه یې په مسلمانانو کې استعمال کی او رایجی کی او په څه طریقې په اوخري او دو استعمال کی راولي دې سره سړی بی غیرت شي او چې سړی بی غیرت شي بیا په ایخ قوم کې زنا عام شي کوم قوم کې زنا عام شي بیا خدای پاک هغه ته د لعنت په نظر باندې ګوري رحمت یې ونه چیک سي بس بیا دو کامیاب شو او تاسو مونږ به شو ناکام شو دو آرامیان دغه کوشش کوي خدای دې په کوشش کې ناکام کړي خدا دې چې مونږ دونه پسې تسلیم کو کنه چې دو لا قصه کړی نه چې بیا مقصد دا دی چې بلکې ډېرو شیونو دو تصور نه کړی چې هغه مقصد مونږ په معاشرو کې معاشرې کې چې هغه بې حیایي رایجوي لا ښه جي نو دی وجوهاتو په بنا باندې چې سړی په ښځې غیرت کوي که ولاړ وی نو اوس که یو نکاح خاص طریقه نه نو څه پته به لګي کنه چې تا سبا چا پسې ټوپک راخیستی چې تا دې ته ولې ګوتې ورولې هغه به ورته وایي چې سړی زه خبر وم چې دا دې تا ښځه ده نو دی وجه نه پکار ده چې داسې یو خاص طریقه به یي شاهدانو مخ کې خلق په خبري روټیګانې به یي کړپ کړوپ به یي مړیګانې به یي دا کیسې به یي او ټول به خبر سي چې دا فلانۍ فلانی لور دا هغه فلانی سړی چې دا واده ده نو څوک په ورله بیا ګوتې نه وری منځ کې به یې څوک په لارو کې وغیره کې چیړي نه هسې به څوک څه خبري چې تا بیا سړي پسې مشین واخیستی یا به ته چې خو ما ویل چې یوه شی نه ده ګرځي خو ځه ته ورسې څه مقصد دا ده حصه واخله نه نه او چې خبر شي په دې طریقې سره نو بیا به مقصد دا ده چې خبره خلاصه شي دارنګي نکاح کې خطبه وغیرہ نو مقصد دا چې باقاعده او دا خپل خپلوان هغه دفع کوي دی هغه د خزل طرف نه نو باقاعده یو مقصد دا چې اخلاقی طریقې سره به ایغه نه اوغاړي او د رغبت بظاهر کې او آب بیا سبا نی خپ هغه خپل خپلوانې ولی چې بوزي هغه خزه یې هلته ملا درته نکاح پوتړي بیا ولی جنګ جګړې ونه جوړېږي نو دا په دې طریقې سره به وي بیا به مهر وي تاسو ویلي دي چې مهر سره مهر بیا څه سي لازم شي مهر سره بیا مهر لازم سی مهر محبت او مینه تورتای مهر بئی خطبه بئی ورلجل بدی چې دا شاینه زکاو نو پدی کې اس عیب نستا اوس کوم مخخی شرمیږو په دې کې ما بیا چې کله درنه واده کی بیا به لاس پې موږ خپل نشو ویلی سړی بل ملګري ته وایي کور کې غږ وکړي چې یاره زه مقصد دا چې فلاني ځای ما سترګه سره ده زه دغه غواړم که یو ورکېږي که نه دغه غواړم خپې سړی ټکوي ټکوي مینده کې مینده به کې که نه کې مینده خو مقصد خپل وس خو بچه کې وکړي چا کومی خوخی خدای پاک تی مسنون طریقے سره ټولو ته میندې کی ور شاہ جی ہاں ہستا پکی یاران شاہ جی دغه سی کسی دی چې کومه وکړه درتا بل دا خو دي تاسو مون خپل شاین دي او چې دا نور رامیان خو به نور رامی توبونه او کی طالب مولا خو دغه یو شایوی چې دغه خپ طبیعت نه کی مين د نور رامیان خو په طبیعت نه دنیا رامی توبونه نور کوي طالب مولا خو دې تسترګي غریب سری نیولی نو خدای دې ټول ته په خپل مزاج مطابق شاین ور کی شاجی دا سی خبره دا چی کومه در تا وکړه دارنګي دا کسی بی بیا به ولیمی وی دا بی لکه ورستو بیا بیان در تکون دی ټولو نو دا به دی دی پاری دا امور ضروریه دی په نکاح کی چې دا پته ولګیږي چې دا نکاح چې دا مقصد دا شوی دا بیا به خلق ایږي کې بل څوک په دست دست اندازی آب نه کوي الامور الضروریہ فی النکاح امور ضروریہ پا نکاح کی یعنی تنظیم العلاقت الجنسیہ دا سے عنوانو تلگو لیسو خدا بل عنوان خخ کاری الامور الضروریہ فی النکاح و اوجبت مزاحمات الرجال علی النساء او واجب کړ مزاحمت تی سړیو د خزونه چې سړی خو به د خزونه مزاحمت کوي و غیرتهم علیهن او غیرت تی سړیو په خزو باندې دا خبره ضروری کړه الله یصلح امرهم چې صحیح کېږي به نه کار د دوی او اصلاح به نه نشي کار د دوی الا بتحسیس الا بتصحیح اختصاص الرجل بزوجته مگر علا به دا خبرې صحیح شي چې صحیح شي اختصاص د سړي په ښځې سره علی رؤوس الاشهاد د ګواهانو مخکې ښه مزیدار و اوجبت رغبت الرجل فی المرأة او واجب کړ رغبت تی سړی په خزه کی دا خبره او کرامت تی دی خزه په ولی باندې او زب دی ولی دی خزه نه دا خبره واجب کړه ان یکون مہرون چې په دې نکاح کې به باقاعده مہر وی چې دا پته ولګی چې د سړی په دې کې رغبت ستا زکه سپری کوي پرې کولو ته چدا تیار ده ځکه هغه یو کوچه او سل ګډي بيزي پور کړی وي اسې نا وخت کېږي سبق ډيري کنه پدې کې کیسې ډېری سل ګډي بيزي پور کړي بیا غریب ډیر پښیمان او ټول شپه داسې پړ مخ پروت لای د شاینې و تراوړې نه و چې سل ګډي بيزي دې تدي پتلې دي نو دې خپه ود ته خو خوان پتا ونه لګیدل نه و نو بیا چې کلا پتا وته ولګیدل بیا ورته چې وای سل می دي پتلې سل نور کې ترجار وای دی جنت لار دا سما دی جنت لار د سل خو می پتلې دي سل نور ترجار کې سل دی نوري پسې نو مقصد دی سره رغبت ظاهر شي بیا چې واقعي دی کیسو کې چدا رغبت تا ان یکون مہرن چې مہر بوي و خطبتون خطبه بوي خپل جنکی چوک هغه پس نه ګرځي دون پتنګ ني نه تب سور توای چې یار دی کې ما رغبت تا وتصدی من الولی او تصدی وی دی ولی طرفنا اوس دی ته عنوان تاسو کې خدلای شو حرمت نکاح المحارم لمزرات عظیمت ګور دا محارم نکاح حرام دا محارم سره نکاح کول جائز ندی ولی پدې کې ډیر عظیم ضرر پروت تا ګور اسلام دی هر شی لحاظ ساتلای دا دا جائز نه ده چې سړی خپل لور سره یا خپل مور سره یا خپل خور سره یا خپل ترور سره او دغه سره نکاحونه چکی وکی محرمات تاسو ویلی دی ولی دا جایز نه دا دی وجوهات په بنا چې کچیرته محرمات سره نکاح کول جایز شي نو پدې کې به عظیم ضررونه راشي یو ضرر خو بغټ دای پکې کله به خزی هغه خپل مقصد دا چې کس خوخ نوي او تبه په زور باندې چې کای نکاح کای چې تا په قبضه قدرت کې ددا خزا د غریب بسوای نو ته به په زور باندې په ځان ته چکه په نکاح کوي حالانکه دی به خوښه نه نو ټول عمر دی دی زندگی ته تاچ ورک تیلای ورک لکه دا پښتنو کې دا ظلم اوس هم موجود د ظالمان دی سم دی بنی اسرائیل اولاد دی لوري یو ځای خوښ نه او دی به په زور ورکی چې هغه خودکشي ته سبا چکی مجبور کی دا بلکل ناروا دی اسلام کی حرام دی ناجائز دی او چی اسلامی حکومتی دا سی پلار با ونیسی او و بای غربی دون بای و غربی چی پردوب کی غل او میتیاز دوارو کی پوش الکه نه یو ورځ دا نه دو ورځې د زندگی په پوش ټول عمر دا نو مقصد دا چې ورته وایي چې بچی دا کس در تکون تا خوښ دا خوښ نه دا نو هغه یو ړون کون ګوم دی ورته کړی خو پیسو ته دی کتلی یا سبل لالچ اخیسته او مقصد دا چې هغه دی ټول عمر چک تبا ک او برباد دی ک او دا په پښتنو کې ډیری او پښتنو کې بیا په ایجنسو کې دا شای چی ډیر زیات دی قبایلی علاقو کې آل تو خصم مظالم ویدا او الکان وی خوخه نه وی او کور کې به پزور ورته کوي تلور یا تلور هغه ورته ناری کوي چې خدای دې پاره ما خوخه نه ده او غریب توبی وباسی او هغه ظالمان به خامخا ورته کوي خو بش بیا خپل پلار ته ما لیدلی دي شاګردان مو دي رابغله بدواګانې به یې ورته کولې یو ورځ یې ویل چې خدای خو مې د پلار تباه کړي زه یې تباه کړم په دغو الفاظو باندې هلکه چې نه ده خوښه خو ما ورته کو دې باندې ته څه رشته کوې چې خامخا به ورته د تره یا د ترور لور څه کوې کوي نه چې کوم ځای خوښه یې هلته هلک ته وکړه که نه چې دغه یې نه ده خوښه خو دا ما ورته کوه که نه دا بلکل سو فیصد چې دي ناجایز دی حرام دی حرام دا کارونه په دې کې دا پښتنو خلک ډیر چې دی مبتلا دي ځکه غریبان بیا کور هغه ژوند چې خراب وي او یو تکلیف زندگی نه خوند ورکوي نه سي او یو بس سي ټیم تیری کوي نو اوس دی کی دا فائدہ دا چې دا ځکه حرام شوی دی د محرمات چې کله به هغه یو ورور به خپل لور او خور به خامخا په نکاح کې د پوس کې دا هغه خور به خوښ نه نو ټول عمر دای چې سوا په تکلیف باندې شو نمبر 1 نمبر 2 دا چې کله سبا دی حقوق دی زوجیت کې یو بر سره ناخوخ وي نو بیا به ولی لار شي قاضي خاطب مطالبه وکړي چې د ما لور یا خور یا څه دا خوښه نه ده الته نو اوس چې خپل ولی په خپل نکاح لاندې نو ولی به چیرته ځي قاضي ته نو ټول عمر به غریب معطل تر قاضي پورې د اطلاع نشي چې هغه فیصله یوسی او چیرته انصاف چکی طلب کی بل دو دی صلی رحمی تعلق تا نو چې صلی رحمی تعلق دا نو سبب دی دی خزی باندې بل خزی نو سړی به قدرتی هغه خپل خور تا یا ترور تا یا خپل بل محرم تا ان ته به توجه نه هغه پردی خزی ته به توجه زیاتی نو دې سره دی دوه غسل رحمی پړای چکم یا دی صلی رحمی محبت آب وشریږي او بل په دې کی رغبت هم نه وی خپلو خپلوانو ته اکثر سړی دونه رغبت دونه میلان دا موجود نه وی او بیا خصوصا چې په یو کور کی لا په دې کی چې وی اوسیدلی وی دی وجنه دا یو لوی مسائل وی سړی ته د خپل کور وال بیا داسې ښکاری ته وای چې خپل وریری یا خپل خرزی سره چې دا دا کار کوم ولی یو ځای په کورونو کې وسره ستر شوی دا په دغو علاقو کې نه محسوس کیږي ځکه دغو علاقو کې جدا جدا ترونه جدا تروران جدا ځکه ټول خلق دي ترورانو دي ترونو دغه لوري ډیر په شوق سره غواړي لیکن په ایجنسیو کې د مونږ په علاقه هم دغه شی ده په هغې کې دا شی نه وي مونږ خپل علاقې کې دغه شی ده په دغې کې مبتلا یو سره مونږ علاقو کې دا شی غټ غټ کورونه وي په هغې کې تره یا تروران یا ټول یو ځای پکې اوسي نو چې یو ځای پکې اوسي در سره ماشوم به ستره شوي داسې به درته ښکاري خاص لکه خپله خور او سبا به درته په نکاح کی نه به دی ورته زړه شي نه څه هسې به مقصد دا دی چې آخوا دې خوا کوي ډېر غریبان داسې یو کس ما ته ویله چې جی اتم کال ده چې زه خپل کور هلته ما ته یې کړی ده ورنږدې شوی نه پروس بل کال دالته فاضل شو او پلار عالم هم و ما ورته ویل چې پلار دې کله دستارمندي ته راشي ویلې خدای دې نه راولي او ما ورته ویل چې زه به بیا داسې کار ورته وګورم که نه خو چې دی یو ور راشي ته ما سره ملاو کړي چې ظالمه ته خو عالم یې دغسې کوي سړی نو دا ډیر لوی مظالم دی خپل داسې ما کو که تاسو سره داسې معامله کیږي بالکل ما منو دا یو شینای وی خ په شوق سره کو او مقصد خ په مینه محبت سره غواړو کور کې او تخپیټه کو لوخي موخي مقصد دا چې ډیر تاوان نه خاص منګي منګي سړی ماته یا خوا دی خو خو چې بیا مو سبا پښیمان نه یو ډېره غټه زندګي وي سل کاله وي دېرش کاله وي څونه وي چې بیا پریشان نه یو په خپل طبیعت ورنه غواړو په دې کې هېڅ عیب نشته چې زه فلانی ما خوښه ده لانه دا د طبیعت کیسې وي دا پښتو په دې کې مه کو پښتو خره کوله بیا ریل ګاډي والا و ښه جي پښتو به نه کو دا کسی بیا سړی وروسته به بیا پښیمانې وایي به چې ورک زه سا ورکه مې پښتو سه حرمت نکاح المحارم لمضرات عظیمه حرمت تی محارم نکاح دی محارم دی کی ډیر لوی ضرر وی زکه محارم سره نکاح ټیک نی حاصل می در تویلا معنی ته ګورو وکان لو فتح رغبت الاولیاء فی المحارم اکا چرتا کلاو شی دروازه دی رغبت تی اولیاء اپ محارمو کی او دا نکاح جائز شی افضا ذالک الى ضرر عظیم دا بڑیر لوی ضرر تلال شی خبرہ افضا ذلک الی ضرر عظیم علیها دا به په ښځې ډېر لوی ضرر وي بیا من عزلها دی منع دی دینا عم من ترغب فیه چکمی که دی رغبت کئی اغی نبای منع کئی زان تبای کئی او بل بدی خوخی اغی تبای بیانور کئی وَأَلَّا يَكُونَ لَهَا مَنْ يُطَالِبُ عَنْهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ او بل دا خبره چې دې پاره بنوي داس یو کس چې هغه بیا سبا دې په حق کې هغه حقوق تی زوجیت مطالبه وکي مع شدت احتیاجها الی ذلک حالانکه دی به حقوق دی زوجیت ته زیات حاجت وی چې قاضی خواته فیصله پیش کی حالانکه قاضی خواته به سوک ور ولی تا چې په خپل په نکاح کړی اولی ته و تقدیر الرحم دارنگ رحم کی خڑ پڑوالے رئیشی اغا مادی کی سلہ رحمی کی بمنازعات الذرات پا اغا جنگ جگڑو دی بنو سرا اغا ذری چخپل مابینس کی چکم مقصد دا دی چی بیا جنگ جگڑ سرا کئی سبابا تا هغې طرف ته میلان یې نو دې سره به هغه زړه کې هغه صلې رحمي ماده کټ شي ونحوها ما ما تقتضیه سلامت او دارنګ نوری ډیری کسی دی یو خونه ده مع ما تقتضیه سلامت المزاج من قلت الرغبت سره دی خبر چې سلامت مزاج اهم دی دی تقاضا کوي کلر تی رغبت تقاضا کوي فلتی نشأ منها په هغه کې چې کوم نه پیدا شوی چا مور ته زړه نشي مزاج سلیم چی وی دارنګ او نشأت منه یا دنه پیدا شوی یعنی چا مقصد دا چې خپل لور ته زړه نشي مزاج سلیم د دې خبرو تقاضا نه کوي او کان کا غصن دوحتین یا داسې وی لکه دواړه دی یو بوټي دو شاخونه یعنی خپل خور ته چا صحیح مزاج چی وی نو ایغه طرف ته میلان نوی دی وجنه چې بیا میلان نوی نو هغه اولاد کمزور وی او چپړان وی بیماران وی او ډیر لوی غوبل سره به چی مخامخ نو پردی خاندان کی ښځی کول دا مستحب دی تاسو بیا کتاب النکاح مشکات شریف کی بیا مظاهر حق وغیرہ وګورو مستحبات تی نکاح چی ذکر کړی دی په هغه کی دا چی نکاح سړی کئی نو په پردی خاندان کی دی چی کئی نکاح کئی په خپل خاندان کی نه خو دا وی چې سړی پردی کې وکړي ښه جي نکاح دې کله سړی وته کوي چې بوډا شي ګیرې کې سپین وشي هغه ارمان د شرمولا والا خبره تر جوړه شي نه نکاح ټیک تا کله با په سړی باندې حیا غالبای په خځه باندې به حیا غالبای داسې باندې شي ویلې چې ما کیسه اوس خراب کړې د مال غواړو د شای نه او خځه به داسې نشي وتیلې چې ما ته اوس مثال دې هغه ضرورت تا نو هغه پاره شریعت مقصد دی دو حیا لاچ ساتلی دا او داسی علامات یقینیه مقرر کړی دی چی هغه دی خبر دال وی چی دا اوس اوقات نکاح دی یو مخی چی کوسج نوی بپش نو نور عام خو نوی کنا آغا خو بیا پتہ لگی آغا دی بیا سپا ورته وای او نور عام مقصد گیرا میرا بریت مرید دا چی پسڑی رئیشی باس دا دی دی قابل شو چی اوس ورته غواړه نو بیا دی ورته گرزی خو آغا سی طالب چې ورته ویل چې مور یې وادر ته غواړه ورته ویل چې خوله به یې درته غړو ورته ویل چې مور یې خوله یې غړونه ټیم نه ده چې زه ډېر صبر وکړه تر مازدیګره دې وکړه دغه ته دې چې نه یې سیخ کړی نه نه چې یو ور برید ګیره دا شی نه ورځي په پوهېږي چې کیسه اوس خرابه ده سهار یې څه ګړب ګروپ جوړ کړي بس ورته غواړه شی نه ښځی که خدای پاک خپل علامات مقرر کړي صحیح نه مقصد دا ده لږ چیک غوندې شي داسې سیبونه میبونه داسې ونیسي هغه بوټی څه ماڼې ماڼې ونیسي بیا پته ولګېږي چې دا د دې طرف ته رجحان سته بس بیا ورته راشد منحاس غوندې ځوان یا داسې بل ضیاء الرحمن ته وګوره بیا ورته تلاش کوو چې طالب دغسې